چې افعال د عبادو ټول دا په اراده د الله تعالی سره او دا په مشیت د الله تعالی سره افعال د عبادو دا ټول دا په اراده د الله تعالی سره دی او دا په مشیت د الله سره دی پرنم چا ته پوس کړي اوس خبره تلګ وخت کې دی دا الله اراده او د الله تعالی سره مشیت د دین او شی بار نشي کېدل وقت سبق و دا خبره مخکې تیر شوه چې زمنګ په نسبانه دا دواړه عبارت ته د معنا واحد نه ا کرامیه دا وای چې مشیت قدیم دی او اراده حادثه ده مشیت قدیم دی او اراده څه شی ده او دا ټول چیزونه دا په حکم د الله سره دي دا ټول چیزونه د الله تعالی په حکم د لاندې چریږي بعيده دې نه چې دا دې اشاره شي خطاب تکوین ته دا دې اشاره شي خطاب تکوین ته ردا شي شي کن فیکون او قران کریم چې دا خبره ذکر ده اذا رب نشان نقول کله چې موږ اراده وکړو چې شي ته وایو کن اذا اردنا اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون کله چې الله تعالی اراده وکړي او شي نو داسې وته وي چې بس اي يقول له كن فيكون د کن کم ټایم لګي دی کن کم څه لګي ټایم خو د دې کن مطلب دا دی چې سرعت دا کنایه در سرعت نه یعنی انن فانن غشی د کتم د عدم نه صحرا د وجود ته راشي وقضیته او ټول چیزونه د الله تعالی د قضیت دلان دي قضیت څه ته ویل کیږي هغه ارادي ازلیت او عنایت الهیت وای چې هغه مقتضی د نظام د موجوداتو په یو خاص ترتیب باندې چې دا اراده د اشیاء سره متعلق شي چې دا اراده د اشیاء سره څه شي او په مخصوص اوقاتو کې نو دې ته ویل کېږي قضا نو که تاسو ته چاوي چې قضا څه ته وایي نو قضا دې ته وایي چې هغه هغه اراده ازلی ده او هغه عنایت الهی دی چې تقاضا د نظام د موجوداتو کوي په یو خاص ترتیب باندې چې دا اراده د دغه اشیاء او ترتیشه چې وابسته او متعلقه شي په مخصوص اوقاتو کې نو دې ته ویل کېږي قضا وهو عبارت ودا عبارت ته د فعلنا مع زیادت احکام سره د زیادت احکام نه ما ترجمه دا ټول چیزونه د الله د قضیت او د فیصله ما تحت دي ٹھیک شو یو بدا خبره پیو دویمه بدا خبره ذهن کې اچو چې رضا بالقضا واجب مولانا رضا بالقضا رضا بالقضا واجب دویمه به دا خبره ذهن کې اچو دا دې له ګران دی توجه به راکړي دویمه خبره دا ده چې رضا بالکفر کفر رضا په کفر رضا څه شي نو کدا ټول چیزونه د الله تعالی په قضا سره شي دا ټول سيزونه کده الله په نو بازی په سیزونو کې کفرم دی دیوم تحت قضاء الله دیوم تحت نو چې دې تحت قضاء الله شو نو رضا فل قضا تی واجب نو رضا به په کفر راشي رضا به په چا راشي او رضا بالکفر سی کفر رضا بالکفر هم سی څوک نو راضیواله په کفر خو سی کفر نو څنګه به دا ټول چیزونه دا تحت قضاء الله تعالی سمجھ خبر را نه غلا ما ته ګور دا ټول چیزونه تحت قضاء الله تعالی دي دا ټول چیزونه نو معترض وای ک ټول چیزونه تحت قضاء الله شینو باندې پاشاو کې خو کفرم نه کنه نو دیم تحت قضاء الله تعالی بعضی پاشاو کې کفرم دی نو چې بعضی پاشاو کې کفر دی نو دی به ما تحت قضاء الله تعالی شي چې دې تحت قضاء الله تعالی شو او دې نه ویلې شي دا سوال نه خان جواب ورستو کو ک کفر به قضاء الله تعالی شي ک کفر نو لا واجب الرضا به بیا په دې رضا سي ځکه لأن الرضا بالقضاء واجب رضا بالقضاء سي اول لازم باطل لازم باطل چې رضا په کفر راشي ولی لأن الرضا بالکفر کفر حاصل د جواب دار جواب تا ګوره ډېر نیاز بین دی دا سوال هم ډېر نیاز بین دی ټول چیزونه چې تحت قضاء الله شنو په ټول چیزونو کې کفر هم دی نو دی هم تحت قضاء الله چې دی تحت قضاء الله نشي راځي ولی رضا بالقضاء دی واجب نو رضا بالکفر برشه رضا بالکفر دی جواب ټول چیزونه تحت قضاء الله دي دا ټول چیزونه په ټول چیزونو کې څه شی هم نه کفر نو دا کفر هم څه شی تحت کته وای رضا بالقضاء واجبي نو دلته به رضا بل سره شي او رضا بل کفر سي نو زه منه دلته کې رضا په قضا را نه دلته رضا په مقضا را نه دا کفر قضا نه دا کفر مقضا دا کفاره رضا بل قضا واجبي رضا او دا کفر قضا ده کدا کفر مقضا ده دا مقضا ده دا قضا او دا مقضا په منځ کې فرق دي قضا فیصله ده الله ته وي او خطاب تکوین نه عبارت دي په خلاف د مقضا هغه د مکون نه عبارت دي او صفت د نفس دي نو یو قضا ده یو مقضا ده دې منځ کې صحیح مننه سمجھته ده لئن نقول من وایو چې دا کفر قضا ده کدا مقضا ده او رضا بل مقضا واجبي که رضا بل قضا رضا بل قضا واجبي دلته که رضا په قضا نه راغل رضا په مقضا راغل دی جواب وکړو لیکن زمنګ دی 1 نمبر محاشی ګوره او تمام او زمنګ دی 1 نمبر محاشی دا جواب مسترد کړل دسه مسترد کړل یو سړی چې د سی وای چې راضی تو به قضاء الله یو سړی چې څنګه وای راضی تو نو دا مطلب دا نه چې زه راضیم د الله تعالی په قضا باندې یعنی په هغه صفت چې قائم ده تر ذات واجبی ده د مطلب دا دی چې زه د الله په قضا باندې راضیم یعنی د الله مطلب دا دی چې د دې قضا کم اثر مرتب شوی دی د دې د دې چې کوم مقتضا ده د پاغي راضیم زه پایسته یم عرب د کائنات د لوالد صاحب وفات کړ نو ته بیا د سی وای چې رضی ته به قضا الا زر عظیم د الله تعالی په قضا نو د دې قضا نه تاغه صفت قائمه تر ذات الواجب علی کې چې دغه صفت کما مقتضا ده دغه صفت چې کما مقتضا نه چې دا وفات کیو شو نو ته وای چې زه په دې راضی ایمان د څه وای کنه نو چې رضی ته به قضا الا سوکم وای نو داغه مقصد هغه صفت قائمه تر ذاتی واجبی که داغه مقصد داغه مقصد هغه صفت قائمه تر ذاتی واجبی ذاتی واجبی او که داغه مقصد هغه مقصای داغه مقصد مقصای داغه مقصد سی ها اوس راشه کوم ځای کې چې دا وای چې رضا په قضا واجب ده رضا پچا نو انتر قضا نه مراد سو کې مقضا نو اوس چې مقضای اوس سوال وارد پاتې دی سوال دا څه وارد دی ته وای دا ټول چیزونه تحت قضا الله دی بعضی پاشاو کې کفر هم دی نو دا کفر به تحت قضا الله نو چې تحت قضا الله شنو رضا بالقضا واجب ده او هغه خو کفر دی نو رضا بل کفر سی نو دا سوال جواب اوس نشي کولای چې کفر قضا نه ده کفر سره مقضا ځکه کوم ځای کې چې قضا ټکی ذکر کیږي دا غینه مراد مقضا نو رضا بل قضا واجب ده دې مقصد هم دا دی چې رضا بل مقضا واجب ده رضا بلا نو مقضا شو کفر شو نو چې په رضا را نه رضا بل کفر سی بیا نو سوال نو سوال که تاسو فکر دې ختم نشو سوال ختم نشو سوال بیا هماغه شان دی سوالدار چې ټول چیزونه چې تحت قضاء الله شي بعض پاشاو کې څه دی نو دیمم تحت قضاء الله رضا بالقضاء سي نو رضا بالکفر را رضا بالکفر کفر سوال څه شو نو دا مو چې ته کرا دا په قضا قضا بل قضا واجب په مقضا نه دلته کې کفر مقضا نه قضا نه دا خبره مکوا دا خبره ځکه مکوا چې قضا نه مراد څه سید رضی ته به قضا الا وې دا مطلب دا چې په دغه صفت کم قائم تر ذاتي واجبې دې په دراتي ما او کله دا مقصد دا چې دې کما نو صحیح جواب دار چې د دې کفر په اعتبار دی د دې کفر یو په دې اعتبار چې انه کفرن انه نو په دې اعتبار سره قرازا بل کفر سی کفر یو د کفر دا اعتبار دی یو د کفر دا اعتبار دی چې دې د الله تعالی مخزاره د الله سره نو په دې اعتبار سره رضا بالکفر کفر نه وی رضا بالکفر کفر نه وی د دې زما په ذهن کې لړ مثال دا سره راځي یو سړی د پلار مړ دی د پلار مړ کېدل دوه حیثیت لري یو دا چې پلار نه خلاص شو بدخره کې لاړ شي په دې اعتبار کې سړی په خوشاله نه سړی ډیر بیکاره سړی دی یو په دې اعتبار سره چې د الله د فیصلې په نتیجه کې دا خبره شوې ده په دې اعتبار سره په دې باندې خوشحالي عین رضا ده واجبي ده عین رضا نو دا کرانګي دا کفر سو اعتبار لري یو کفر په اعتبار د سن کې ذات سره چې انه کفرونه او الله تعالی انکار دی نو په دې اعتبار سره یو سړی چې په کفر باندې راضي شون دا رضا بل کفر سي کفر یو په دې اعتبار سره چې نه په اعتبار د فلخ ذات سره او د نفس ذات سره نه بلکې په دې اعتبار سره چې په مقصد په قضاء واجبي کې د قضاء واجبي په نتیجه کې معارض وجود تراغل نو چې په دې اعتبار سره واخلې نو بیا رضا بل کفر کفر سوال دا وشي چې رضا بالکفر کفر یو نه مطلقاً رضا بالکفر کفر نه دا کفر ځای اعتبار لري یو په اعتبار د نفس ذات سره یو په دې اعتبار سره چې د مقدار په اول اعتبار سره کفر وی اپا دویم اعتبار سره کفر وتقديره دا ټول چیزونه تحت تقدیر الله تعالی د الله د تقدیر د لاندې تقدیر څه ته وي تحدید د هر مخلوقه پاغه حد سره چې هغه موجودیږي د حسن او د قبح نه ټول چیزونه الله تقدیر کړل سي خسته پیدا کړل سي قبیح پیدا کړل سي نفع والا پیدا کړل سي ضرر والا پیدا کړل و ما يحويه هغه چې محیط به پدا من زمان هغه چې حاتفه په حسن قبح و غیره د زمانه نه او د مکان نه زمان خالق هم الله د مکان خالق هم الله هغه چې مرتب کیږي عليه په دکم ثواب او کم عقاب د دیم خالق الله دی والمقصود مقصود دلته کې تامین د اراده د الله تعالی دی او قدرت د الله تعالی لما مر مخکې تیر شي من د دینه چې دا ټول به خلق الله تعالی الله پیدا کړلی او دا تقاضا کوي دا ټول د قدرت او د اراده لعدم الاکراه والاجبار په الله تعالی باندې څه اکراه او اجبار نشي کېدلی وسلم